سورة القمر دا مکی سورت سورة القمر مکی سورت تے دې کې 55 آیاتونه دي او درې رکوګانی دي 55 آیاتونه او درې رکوګانو باندې مشتمل صورت ته سوره قمر پورا صورت مکی دی وجه تسمیه اظهر دا سورة القمر اقتربات الساعت وانشق القمر سورة طارق نه پس نازل شوه دی سورة صاد نمخ کې نازل شوه دی په حالت جمعی کې 54 نمبر سورت ته د قران او په حالت نزولی کې 37 نمبر دی حالت نزولی کې و دیرشم نمبر سورت ته ما قبل سره ربط سره هغه دا چې په ما قبل کې ذکر د ستوري دی او په دې کې ذکر د سپومای دی اکی د ستوري ذکر دی دې کې د سپومای نو ستوري سپومای دواړه اسمان کې او بل سره دی هغه چې سپومای نجم کبیر دی غټه سیاره وړه سیاره نو سپومای په ګلوې سیاره نجم کبیر لوی ستوره سپومای لوی ستوره نو دا دغه سما قبل کې هلاک د اممو اجمالا د تیر امتونو د هلاکت ذکر په کې اجمالی طور او په دې کې تفصیلا دی دغه سما قبل کې بیان د قرب قیامت ای ازفت الازفه او په دې کې بیان دی اقتربت الساعه چې نږدې شو قیامت دغه سي موضوع د صورت چې دا نو په دې صورت کې دفع د استبعاد د قیامت ته دفع د استبعاد قیامت ته او دا چې دا لری نه د قیامت په نسبت د قدرت د الله تعالی ته چې قدرت د الله تعالی ته نسبت وکړي نو قیامت ایس لری نه دی لکه څنګه چې سپمه ټوکړې کړه نو داسې قیامت هم زر راوستي شي د دې صورت هم په شان نزول کې یو عجیب واقعه د مکه خلق نبی علی السلام تراجم شو چې ورته وی پلان کې دا کړی دی پلان کې دا کړی چاته نور دوباره راختلو چاته روز دوباره راغلی و چا عصارا بغول تم یو معجزه وخایه او معجزه را ته دا وخایه د سپمه سره سره چلو کا نبی علیہ السلام ورته کدا سپمه چرې دوه ټوکړي شي نو بیا تاسو څه خیال بیا به ایمان راړي ای ورته بالکل به بیا ایمان راړو نبی علیہ السلام دا سس پمه ته ګوته ونی ولا اوس پمه یوې سم مشرق ته لاړه بل مغرب ته لاړه اقتربت الساعه نزدې شو قیامت وانشق القمر او سپمه او شلیدا دو ټوکړې شو په اشاره د نبی علی السلام وای رو آیا کچریول دل د یو نشانی چې دا دلالت کوي په نبوت د او په دغه باندې په قیامت باندې نو یورزو او یقولو ان یراس کې یو سوی سحر مستمر دا د مخ کې روان یو جادو دی سحر مستمر یو معنی کوي چې دا قوي جادو دی مستمر معنی قوي چې دا جادو قوي دی دویم معنی کوي چې مستمرن یعنی استمرار دی چې دا لګاتار جادو دی څنګه لګاتار جادو را روان وی اول به لاټي لکه دا هغه پیغمبر نه را روان دی لاټي چې به غرزول نو ماربته جوړې د جبرکول به ناغې نه بلاټي جوړې ده او داسې چې دنو اور ورته ګولې ګلزار شي ابراهيم عليه السلام نه را روانه ده نو دا غلګا تار جادو را روان دي اوسم چلیږي دا ورته استمر مستمر سحر مستمر لګاتار را روان جادو دا او درېم معنی کوي چې مر یمر نه دي یعنی مر یمر تلو والا نو دا داسې جادو دی چې تلو واله دی نور مراله لړ دې مراغ لاړ بشي دا به یو بل تدیوی وکذبوا وتبعوا واهم تکذیب وکاو تابعداري وکړه د خواهشات او قلو وکل امر وکل امر مستق مستقر او ټول معاملات چې مقرر دي په په یو وخت ټول معاملې مقرر دي په یو وخت باندې مستقر وکل امر مستقر مستقر دا د اسم فاعل صيغم جوړول شي معنی به دای چې هر یو کار په ټکانه باندې لګي هر یو کار کوونکې په خپل ټکانه لګي خکار والے جنت تبوزي مستقر ورته زکوي چې هر کار په ټکانه لګي په خپل ځای نو خکار کول والے به جنت تبوزي او بدکارې والے دوزخ ته دا معنی محلي کړي ده امام جلال الدین محلی وغیرہ داغه ملګری په تفسیر جلالین کې بعضی وای چې دا مصدر میمی دی په هر معاملې کې چې هر معاملې په خپل وخت باندې لګیدلې ده چې مصدر میمی شي یعنی دا هر چیز وخت مقرر دی دا هر چیز وخت مقرر دی مقرر وخت دی نو په دغه حساب با مصدر میمی وی ولقد جاءوا من الانباء فتاك سر راغل دی سرا من الانباء خبرنا ما فيه مزدجر چې پاغي کې زور نه دا هغه برا برا وړو کې دا بند برا وړو کې دا بند وړو کې سپیکر ها نه بندې کا لګېدل کولاو ولقد جاءهم من الانباء فتاکک سرات راغ لدی سرا من الانباء واقعات اهل مکه سره په قران کې واقعات ما فيه مزدجر چې پاغي کې زور نه ده حکمت حکمت ته بالغه رسیدون کې ده فما تغن النظر پس پیدا ورنکړه اغه يرون کو فتولى عنهم يوم دا برنه دغه بند کنا کذبت قبلهم تکذیب کو دین مخ کې قوم نوح قوم نوح علی السلام فکذبوا عبدنا پس تکذیب کو زمونږ د بنده د نوح علی السلام وقالو مجنون وازدجر او دی وی چې نه دی زورن ورکړه فدعا ربه وغبلنا ورکړه خپل پروردگار لا انی مغلوب فانتصر چې الله ز مغلوب یم فزما امداد وکړه د کم چې فیصله شوا قد قدر پکار چې مقرر شي او کم کا کم کار چې مقرر شو وحملنا على ذات منګه سوار کړل دوی لرا په پتختو او میکون په یو تختو او میکون والا باندې مراد څه ده په کشته کې مسوار کړو هغه وبچ راجم شو فل تقلما وعلى امر قد قدر وبر راجم شو د برنا د خکتنا یعنی چین را جاری شو د تنور نه په پار تنور دولسمه کې ذکر دی بر اسمان نه مبر اورې دی نو چې ټول یو ځای تراله ان وای چې وحملناه موږ سوار کړ دی په سبان دی په یو تختو میخونو والا باندې چې تختې وی میخونه پکې والو په یو تختو او میخونو والا باندې دا بلا په کوم ځای پرتا و نو فرمای تجری باعیننا دا چلی دا په حکم زمونږ سره باعیننا زمونږ د سترګو وړاندې جزاء لمن کان کفر بدل د پاره دا غچا چې نافرمانی وکړه لمن کان کفر ولقد ترکناها آیتا او په تحقیق سره وګرځول موږ دې لره نشانی فهل من مدکر پس آیا شته څوک نصیحت کوونکې محلی وغیرہ فرمایي علامه جلال الدین محلی هغه فرمایي چې دا ها ضمیر چې د الفعل طرف تراجی دی دا ها ضمیر چې دا ولقد ترکنا ها کې دا ها ضمیر دا الفعل طرف تراجی دی معنی به اب البتا مونږ پری خودل پدې فعل کې چې کوي کار روایي به تور نشانی نور حضرات وای چې دا ضمیر ذات ال ذات الواح و دسر طرف تراجی دی ذات الواح و دسر هغه طرف تراجی دی چې څنګه شه زما عذاب او زما د يرول والو يرول دا څنګه شو فرمای ولقد يسرنا القران پتا کی سره موږ آسان کړې قران لذکر د پاره د ذکر د یادولو فعل من مدکر پس آیا شته سوک نصیحت قبل ان کې چې په سوره حاقه کې راځي چې نخل خاویه التا د دې صفت مؤنث راځي د نخل صفت چې د نخل اونا د کجوري اونا د دې صفت التا کې خاویه راځي مؤنث عدلتا منقعر صفت راځي نو گویا نقل قران کې التا کې مؤنث دی او دلته مذکر دی دلته صفت مذکر راځي الته مؤنث ولی نسل مذکر مؤنث دواړه دی بیا کسه وجه ده جواب ټول مفسرین ورکړي یوم نه کنه ټول ورکړي چې مړه داس سوال لې ها پیدا د مؤنث د جمع صيغه ده لیکن دلته فواصل چې کوم دي دوسر نظر مستمر د دې په مناسبت سره منقعر تا چې دنه غیوالو زوله اصل کې منقعرتون دی او دا نور دو سر وغیرہ چې دي انو دې ټولو سره نظر او دو سر مستمر دې ټولو سره یو شان مناسبت راوستنو ځکه منقعر کو منقعرتون نه کو بن نظر مدکر سعر اشر واستبر ټول یو شان دي وي دې دم په کې دغه سي نو دا تای د دې د وجوالو زوله کذب ثمود بالنذر تکذیب کو سمودیانو د يرون کو کذب ثمود بالنذر ما قبل سره اول ربط سره د کفارو تکذیب په وجه باندې نبی علیہ الصلات والسلام تبا تبعی پریشانی ملاوي دا تکلیف به ملاوي دو الله تعالی د پاره د پیغمبرانو سواقيات ذکر کړو نو پاغه په واقعاتو د پیغمبرانو کې درې مواقع دي زنه ذکر کیږي دویم ربط ادا د ما قبل کې بیان د واقع د نوح علی السلام په دې کې بیان د واقع د صالح علی السلام دی د لوط علی السلام دی تکذیب د قوم دا غي دی او بیا په ما قبل کې ذکر د بعد دلایل د توحید په دې کې انجام د انکار د منکرینو دی خلاصه سره نصیحت پایام الله سره او په سودا کې ویو اول کې ذکر علیه من بیننا اول کې ذکر آیا اچولې د مونږه وحی په د باندې من بیننا په خپل میانس کې بل هو کذاب نشر یادې دروجن دې متکبر دې په خپل قوم باندې فی قوله او حایلیه چې دې وای چې دا وحی ما تکیږي الله فرمای سيعلمون غدا دا سعر سعر لفظ چې راغلی دی وای مونږ په سودا کیو نو دا سعر معنی چې د جنون هم بازو کړي دا لکه شیخ القران رحمت الله علیه د شاه منصور اغیم د دې معنی د سعیر وای دا سعر د سعیر جمع دا او جنون ته ویل شي جنون لیونتوب نو دا سعور معنا غیم کړی دا غیم دغه کړی دا وای کچره مونږ د خبره ووري دا نو مونږ به گمراهی او جنون کیو کمالین والے وای چې سعور دا د سعیر جمع دا او د سعیر معنا دا شغلی وال وال اور دا سی اور چې دا سی لمبي وي یغی ته سعیر وي الله تعالی دی پیغمبرانو فرمایلی و چې کچره نافرمانی کوي نو د اور په شغلو کې بلاړ شي انو دی استهزاء ان به وي چې کچره د خبره ومني نو چې وی منې نو بیا به گمراهان شي مونږ ډېر په صحیح لار روان یو د خپل پلار نکو کله دا خبره اومنل نو گمراهان بشي نو د اور په شغلو کې به بیا ځي دا به یو بل ته وي تو الله دا غي ذکر کوي وای اول قیا ذکر علیه من بیننا بل وکذاب نشر سيعلمون غدا زر د چې و پوي شي سبال من الكذاب چې څوک دروغجن دي الاشر څوک کذاب الاشر متکبر دي بسیار ان مرسل الناقه پتا کې سرا مونږلي ګون کیو اي مخرج الناقه من الصخره د غټي نه دغه خرايسته وخا فتنه لهم چې دا امتحان دی د پاره لهم ای الی خروج الناقه نو فرتقبهم انتظار کوي سره واستبر او صبر کوي علی اعذائهم فرتقبهم انتظار کا پدای باندې واستبر علی اعذائهم دې چې کوم تکلیف درکې پاغي باندې صبر وکړه بار لګولو والا د حزیره معنی بار دا څنګه دا خلک شپول غوندې نه لګي شپول نو شپول لګولو والا ته محتضر ویل شي او د شپول ته ویل شي حزیره او د حشیم چې ده که حشیم المحتضر حشیم د دې معنی د چورکول دی او سیس چورکول اورکول دا چوره چوره چې خلک پس سیس کې ډیر وګرځي نه چوره چوره شي نو پس شو دی پشان د بار لګولو والا د بار چورا نو تشبیه پس کې ده چې دا بار د حفاظت د پاره لکه څوک په یو ځای کې دا ګډي بيزي ځان لو ساتي نو بار ته نتاو کې د غنو نو که خیال مې نو اخر کې چې دا زناور را شروع شي په کم ځای چې ځان لار جوړي ان ارسلنا عليهم حاسبا پتا کثر لګلو موږ په دې باندې کانی الا آل لوط مگر لوط عليه السلام خپل کور والا هغه موږ بچ کړو نجیناهم بسحر ایله موږ نجات ورکو په وخت د سحر کې نعمت من عندنا چې دا نعمت او انعام زموږ د جانبنا کذالک نجزی من شکر هم دارنګ موږ بدل ورکو چا چې شکریا ادا کړه ولقد انذرهم بطشتنا او پتا کې سرا ویرول دیلرا بطشتنا زموږ د حملینا او په دې کې هم د غسی بیان د مکذبینو دی او انجام دا غي انجام د آل فرعون زکه چې غي تکذیب وکړه د انبیاو نو پس هلاک کړي شو الله راونی ول دی لرا پرانی ول سخت سرا مخکم د دوو قومونو تذکرہ وا م بیا پاره کې د انبیاو الله تعالی پیغمبر علی السلام ته د انبیاو سلسله بیانو پاره کې دا شپږم واقعې ذکر کیږي اخذ عزیز فاخذناه پس راونی ول مونږ دی لرا اخذ عزیز مقتدر پرانی ولو د غالب غیر مغلوب سرا مونږ غالب یو غالب راونی ول مقتدر چې قابو قابو کولو سره په قابو کړو سره هو الرحمن عزیز غالب غیر مغلوب هو الرحمن بتعلیم القرآن اکفارکم خیر آیا تاسو د اهل مکه کافران چې دا بهتر دي ام اولائکم یا الذین قصصنا علیکم چې چا کسی مونږ په تاسو بیان کړ ام لکم برات من الزبر برات فی الزبر یا شته تاسو د پاره برات ځان بچکو الله عذاب د الله نه فی الزبر په کتابونو کې او په صحیفو کې منزل من الله چې کوم د الله د جانب نازل وي ام یقولون نحن جميع منتصر یا دی وای چې موږ ټول په جمع باندې منتصر نو موږ ټول به امداد کیږي ای ممتنع من العذاب موږ له څوک عذاب نشرا کوله سيهزم الجمع اوس بشک کی پریوزی سيهزم الجمع ويولون الدبر والساعه او دا غړی چې دنو ادها و امر دا ډیر د افت او ډیر طریق ځای دی ان المجرمین فی ضلال و سعر حقیق سرا مجرمان چي دي فی ضلال په خطا کې دي په دنیا کې و سعر او سودا کې دي یوم یسحبون فی النار فکم اور چراغ کو دې شي دی په اور کې علا وجوههم په مخونو خپل باندې ذوقوا مس سقر